وروړي ذکر هغه زیات اشتغال په علم فقه باندې او علم حدیث او روایت دا غن ډیر نقل ندي سلورم جواب امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې د اهل بیت په مناقب او فضایل کې مستقل ابواب ذکر کړي نو اے رافضی او شیعه تدا دروغ جوړه چې د امام بخاری د اهل بیت سره عداوت او دشمنی و د علی رضی الله عنه فضائل او مناقب پاغي کې ذکر کړي نو مطلب دا چې تاسو دا اشکال دا د صدق او د رښتیا او نعاری او خالی دی پښتو کې مې دروغ دوم روایت چې بیا ثابتول شي صرف بس دخلین یو خبره دروي دستا او بیا علمی او د ثبوت میدان کې دا غي حقیقت نشته سي دوړي دي نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د اهل بیت په مناقب کې مستقل ابواب وروړي پاره کې فضایل ذکر کوي چې د امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فضایل ذکر کړي مناقب ذکر کړي پنځم جواب دا دی چې اے روافضو دا اعتراض اصل کې د روافضو دی محمد صادق نجمی په اضواء علی الصحیحین کې دا روایت تروړې مخکې د دغه رافضی ذکر وشو چې د پسې نو پنځم جواب دا دی چې اهل بیت خو سکه چې د اهل بیت کم موالی او آزاد شده غلامان نو دا غي روایت هم امام بخاری په خپل صحیح کې ذکر کړي ا پښتو کې خلک وایي زستا د نوکرم نوکریم نو ته خو اهل بیت یادې چې د اهل بیت د غلامانو د نوکرانو روایت هم امام بخاری په خپل صحیح کې وروړي لکه ابو اسحاق چې دا مولا د عباس ابراهيم بن عبد الله بن حنين ابو اسحاق چې دا آزاد شوه غلام د عباس رضی الله عنه هغه روایت هم ذکر کړی عبد الرحمن ابن ابي الموالي چې دا د علي رضی الله عنه آزاد شوه غلام او مولا او د روایت هم وروړي د دې شبهه شپږم جواب ته اې دروغجنه رافیزی منکر حدیثه ته وی چې امام بخاری رحمت الله علیه ناصبی او د نواصب نو اعلان کې هغه په خپل صحیح کې د اهل تشیع روایت هم ذکر کړي کله دا اعتراض کې چې روایت د شیعاګانو وروړي د اهل تشیع روایاتم امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړي تر دې پوري چې بعض داسې شیعاګان چې غیله غالی ویل شوی لکه خالد ابن مخلد القطوانی ابن سعد رحمت الله علیه د دوباره کې وی کان منکر الحدیث في التشيع مفرطا وكتبوا عنه ضرورة خالد بن مخلد القطواني چې منکر الحديث او غالي شیو خو اهل علم د روایت د ضرورت په بنا باندې نقل کړي چې سنت ضایع نشي د په اسناد باندې راغلي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د روایت وروړي دي دارنګ عباد ابن يعقوب الرواجني چې امام زهبي رحمت الله عليه په الکاشف کې د دوباره کې وایي چې شيعي جلد کلک شيعو دارنګ عبید الله ابن موسی باغام چې د کونیه و ابو محمد الکوفی امام ابو داود د دوباره کې وایي کان محترقا شيعيا جاز حديثه د مذهب او د عقیده په اعتبار سره شیو خو حدیث نقل کول صحیح دي دا مسله مخکې ذکر شو چې د مبتدع نه روایت کول څنګه دي نو چې کله مبتدی صادق اللهجه وي په روایت کې سنکارت او مخالفت نوي نو اهل علم دا غ روایت قبلي او دا بدعت داسې بدعت وي چې د عقیده سره متعلق نوي فقه او په احادیثو کې خو د عقیده او مذهب په اعتبار سره شیو نو یو طرف لته دا وی چې د شیعاګانو نه روایت نقل کړي او بل طرف لوي چې امام بخاری د نواسبونو د اهل بیت سره بغض او دشمنی ساتله نو دا دلیل په دې باندې دی چې د امام بخاری رحمت الله علیه نواسب لکم نسبت کیږي دا دروغ دي د ځان دي او بل امام بخاری رحمت الله علیه در اصل اعتماد کول دراوی په صدق باندې داغه د حدیث په صحت باندې چې کله داغه په حدیث کې سنکارت نوي هغه کې علل خفیه قادحه نوي نو صرف په دې باندې محدثین د شی روایت نه پریخه او بل دا وخت شیعاګان داسې هم نه عموما هغه شیعاګان چې کوم د احادیث پر رواتو کې راغلي دي چې غیر په دې شیعتوب سره د اسلام د دایرې نه وتی وي د دې شبهه وم جواب دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه خدا التزام نه کړی په ځان دا لازم کړی نه دي چې چې ګنې دنیا کې صبر ثقات دي زه به دای نه روایت نقل کوم چې ته پیدا شوبه کې چې د جعفر الصادق نه روایت نه دی نقل کړي امام بخاری په کوم ځای کې ویلي چې دنیا کې صبر ثقات راویان دي زه به دای روایت رانم امام بخاری خو انتخاب کړي نو ډېر ثقه راویان چې دا غینه د حدیث تخریج نه کړي نو د امام جعفر الصادق نه کې دي شي د دیو جن په خپل صحیح کې امام بخاری روایت نی کړي چې داغه انشغال په فقه باندې زیات وو لکه سفیان ابن عینه رحمت الله علیه بوي امام زهبي په سیر اعلام النبلاء کې د سفیان ابن عینه قول ذکر کړي كنا اذا راينا طالبا للحديث يغشى ثلاثه ضحكنا منه وای مونږ چې وکلا د حدیث یو طالب وکتو چې د دریو کسانو لبراتلو د دې په مجالسو کې بناستو نو مونږ ور پورې خاندل چې دا خو د دې قابل نه دي چې حدیث دې د نه واغستې شي دومره ډېر روایت ور سره نشته یو په دغه دریو کې وو ربیعه او دویم محمد ابن ابي بکر ابن حزم او دریم پکې وو جعفر ابن محمد الصادق سفیان ثوری رحمت الله علیه وی اولی به مخاندل لانهم كانوا لا يتقنون الحديث دا درې راویان او امامان چې دوی په حدیث کې متقنین نو نو امام بخاری کته روایت نه نقل کړي په دې اعتبار نه ده نقل کړي چې دا متقن فی الحديث نو اگر چې په فقه کې امامو په ضوابط الجرح والتعديل کې تاسو له قاعده تیر شو چې کله یو راوی په یو فن کې امام دی نو د دې دا مقصد او معنا نه ده چې په ټولو فنونو د علم کې بده امام مني امام د فقه له بس ترغی پورې ومنه امام د حدیث د تر دې پورې ومنه او جعفر الصادق امام د فقه او امام د حدیث نو نو زکت امام بخاری روایت نه نقل کړي ډېر ثقه راویان چې امام بخاری رحمت الله علیه دا غي روایت نه دروړې د دې وجنه اهل علمو د امام دارقطنی یا نور هغه ائمه چې په صحیح البخاری دا غي په اسانید او یا په بعض الفاظو کلام کړي نو دا غي دا قول نه منلې لکه امام دارقطنی رحمت الله علیه وایي د امام دارقطنی شاګرد وی امام سلمی وای ما د خپل استاد دار قطنی نه تپوسو کوم چې امام بخاری د سهیل ابن ابي صالح حدیث په خپل صحیح کې ولې نه ذکر کړی نو امام دار قطنی او خپل استاد مال جواب راکو چې لا اعرف له فيه عذرا مال پرې کې امام بخاری عذر نه معلوم چې ولې روایت نه دروړی نو بیا به شاګردانو لوي چې قسم په الله دا سویل خود ابو الیمان د یحیی ابن بکیر او د نور راویانو نه غوره دی خو امام بخاری خپل کتاب دا راویانو د روایت نه نکړو د سهیل ابن ابي صالح روایت نه ذکر کړي نو دا صعيب خو نه چې امام بخاری د دې ثقه روایت نه وی ذکر کړي هغه دا پزان نه دی لازم کړي چې دنیا کې کم فقه راوي دي نو زه بدیل تیار ولاړم چې دا حدیث به خپل صحیح کرانم امام زهبي رحمت الله عليه د محمد ابن رمح ابن المهاجر قول ذکر کړ چې غبوي انا اتعجب من البخاري كيف لم يروي عنه فهو اهل لذلك بل هو اتقن من قتيبه ابن سعيد امام زهبي وایي چې محمد ابن رمح المهاجر زه تعجب کوم چې امام بخاری د روایت لپاره خپل صحیح کې نه راوړای دی خو د قتيبه ابن سعيد البغلاني نه په اتقان کې سیوا دی نو دا په امام بخاری اعتراض نه دی چې د جعفر الصادق نه یا د نور ثقاتو نه روایت اول نه نقل کولو نو دا د دې شبهه د غو جوابونه اهل علم کړی دي په دې باب کې دویمه شبهه چې امام بخاری رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله عنه نه په کثرت سره احادیث راوړي دي نام د مستشرقینو او دا غي چې کمرونه دي دا غي اعتراض ده او شبهه دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د د په صحیح باندې ځکه سباور بر وساو اعتماد نشتا چې د ابو هريره رضی الله عنه نه په کثرت سره روایت نقل کړي الان کې هغه وي د بنو امیه د عمالونو نو لہذا امام بخاری د دولت امویه نه متاثر دا شبهه په ذکر کوي چې ابو هريره رضی الله عنه بني اميه د فارد ځان روایت جوړول نعوذ بالله نو امام بخاری رحمت الله علیه د امویین نه متاثر نو ځکه وای د ابو هريره رضی الله عنه روایت په کثرت سره وړي دا ځان له مسله چې په ابو هريره رضی الله عنه باندې کوم شبهات او اعتراضات مستشرقین کفار کوي هغه ځان نه موجوده خو په دې ده کې اعتراض صرف د امام بخاری رحمت الله علیه پورې متعلق دی چې امام بخاری د امویین نه متاثر نو ځکه د ابو هريره رضی الله عنه روایت راړل د دې جواب دی مستشرقین او د دې رونو منکرین حدیث لدا ده چې دا الله سپ غړو وړو سره یې امام بخاری رحمت الله علیه ټول ژوند او ټول عمر په دولت عباسیه کې تیر کړی امویین خونه امام بخاری رحمت الله علیه په 194 هجری کې پیدا شوه او 255 کې وفات شوه د عباسيينو چې کوم اول خليفه و معتمد علی الله نو د هغه د خلافت په اوله حصه کې وفات شوی نو امام بخاری رحمت الله علیه چې کومه ژوندۍ تیر کړې ده نو تقریبا په دې کې د دولت عباسیه لس خلفا راغلیو نو دا لکم اعتراض تاسو کوي چې د بنو امیه نه متاثر او د بنو امیه حکومت خو په دغه وخت کې د سره اړونه امام بخاری د زندګۍ لومبنه حصہ تر مرګ پورې یو رزم په دولت امویه کې نه تیر کړی او د دې دویم جواب دا دی چې اے مستشرقه اے منکر حدیثه د دولت عباسیه خو د دولت امویه سره سخته دشمنی و عداوت و نو دا لا څنګه ممکنه کېدی شي چې امام بخاری رحمت الله علیه د دولت امویه نه متاثر و نو ځکه د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت کثرت سره نقل کړل پکار خو دا وی چې د دې برعکس کار یې کولې د یری روایت نه نقل کولې ځکه دولت عباسیه والے چې دای د دولت امویه سره دښمنی و امام بخاری چې په کم وخت کې د کومه زمانہ کې نو دغه وخت کې د بنو امیه حکومت ختم شوه نو په کار خدا دې چې د یری نظر روایت نه ذکر کولې خدا سه اعتراض دکړه چې په اعتراض تر د امام بخاری صفت په خپل بیانې او بل مخکې بار بار ذکر شول چې امام بخاری رحمت الله علیه د بادشاهانو دربارونو لنتلو دی دربارونو لنتلو علي شخصیت نو نه دی لچپلوسی کولا نه پالیشي کولا امام بخاری رحمت الله علیه دغه شبهه نه مسلم نه په دې باب کې درې مشوبه چې کوم منکرین حدیث کوي په صحیح البخاری باندې هغه دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د متکلم فیهم روات احادیث ذکر کړي نو لہذا په دې صحیح باندې سباور اعتماد او بر وسنیشته د دې شبهه او اعتراض لومبني جواب دا دی چې امام بخاری رحمت الله علیه د دې فن د ائمه په شهادت او گواہی سره د فن حدیث امام دی امام بخاری رحمت الله علیه خبیر بالرجال والاسانید نو هغه زما واستانه په جرح او تضعیف درواتو باندې خپویدو او پر روایت معلو باندې امام بخاری رحمت الله علیه خرا واردو نو دا د سره اړو ممکن کې دی نشي چې هغه پر خپل صحیح کې ضعیف او معلت روایت راړي اگر اویان زما او تانه خپې جندل نن ته وی چې دا راوی متکلم فيه دی او څنګه ته امام بخاری حدیث نقل کړي د دې فن د امامانو په گواهی باندې امام بخاری رحمت الله علیه امام العلل خبير بالرجال والروات والاسانيد امام ابن خزیمه رحمت الله علیه قول مخکم ذکر شوی هغه د امام بخاری باره کې وی چې ما رأيت تحت ادیم السماء اعلم بالحديث من محمد بن اسماعيل البخاري د اسمان لاندې چې په حدیث باندې خو کویږي نو ما د محمد ابن اسماعیل بخاری غونډه څوک نه دی کتلی نو د اهل علم د هغه په جلالت شان او د هغه په لویوالي تمکن فی الحدیث باندې اتفاق نه نو لهدا هغه په دې باندې خو پوی دغه چې د چانه روایت نقل کړي هغه روایت به حجت او قابل قبول محمد ابن ابي حاتم الوراق د امام بخاري رحمت الله عليه بارک وی دا تاریخ الاسلام کې امام زهبي ذکر کړی او ما به داغه نه حدیث لیکل نو ما به د نوم ته پوسو مکو د کنیه ته پوس مې وکړو د نسب ته پوس مې وکړو او که د حدیث په علت علل علتونو او ضعف باندې به پویدو نو د دې ته پوس به مې وکړو او کنه دا پته بور لنه لګي د صرف حدیث به لیکل او نور دا علم به ور سره نه چې دا صحیح دی که ضعیف نه و امام ورله بیا وی چې ما د خپل نسخه او مکتوب را بار کړ چې غوورم صرف په حافظه د اعتماد نکوم نو ما به داغه په نسخه او داغه په مکتوب کې وکتل او دا نور خلک چې نو دې خدا پروا نه کوي چې سی ولي کل څنګه ولي کل صرف راجم کول کوي نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه اغلیکل د احادیث په دې ترتیب باندې نو څنګه نن زمانه کې په یو مستشرق او منکر حدیث اعتراض کوي چې غد متکلم فیهم رواتنا اخص کړه ده د دې شبهه دویم جواب چې منهج او صنيع د امام بخاري رحمت الله علیه دا ده چې دا راوی روایت په خپل صحیح کې نه ذکر کړي چې راوی د خپل صحیح حدیث تمیز د ضعیف حدیث نه نشي کولای چې یو راوی کې دا اهلیت نشته دې درجه له نه رسیدلې چې هغه د خپل صحیح او ضعیف حدیثو پیژني امام بخاری منهج او طریقه دا چې په خپل صحیح کې دا روایت نه ذکر کړي په دې باندې دلیل سره چې دا د امام بخاری رحمت الله علیه منهج او طریقه ده د امام بخاری رحمت الله علیه مایناس شاګرد امام ترمذی په العلل الكبير کې د خپل استاد امام بخاری قول ذکر کړی زمعي ابن صالح د دباره کې امام بخاری وی ذاهب الحديث لا يدري صحيح حديثه من سقيمه دا زمع ابن صالح چې د ذاهب الحديث دا د جرح هغه سخت الفاظ دي د حدیث قابل قبول نه دی امام بخاری دا روایت د دول قابل قبول نه دی وای ځکه د خپل صحیح حدیث نه پیژني د خپل ضعیف حدیث نه د پدې نه پويږي چې زما صحیح حدیث کم دی او کمزور کم دی او بیا امام بخاری وی انا لا اروی عنه وكل من كان مثل هذا فانا لا اروی عنه زد دي زمع ابن صالح نم روایت نه نقل کوم او څوک چې دغه انت کمزور وي د خپل خبره په سموالي او غلطوالي باندې نه پويږي نو دای نظر روایت نه نقل کوم نو دا منهج او صنیع د امام بخاری دی چې دا غ راوی روایت په خپل صحیح کې نه راړي چې کم راوی د خپل صحیح او ضعیف حدیث تمیز نشي کوله دارنګ امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې د امام بخاری رحمت الله علیه قول ذکر کړی چې د ابن ابي ليلى بارک امام بخاری رحمت الله علیه وی چې هو صدوق ولا اروي عنه تراوی خو صدوق د ابن ابي ليلى خو زه روایت نه نقل کوم ولته نه نقل کوم لانه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه د خپل صحیح حدیث او ضعیف نه پیژني وکل من کان مثل هذا فانا لا اروي فلا اروي عنه شيئا څوک چې داسي وي چې خپل صحیح او ضعیف حدیث نه پیژني زه دا روایت نه نقل کوم نو اے مستشرقه اے منکر حدیث نن څنګه ته اعتراض کې چې امام بخاری په خپل صحیح کې د متکلم فیهم رواتون اخص کړای د دې شوبه دریم جواب دا دی چې کله ناکله امام بخاری رحمت الله علیه د متعددو او مختلفو اعتباراتو په بنیاد باندې د یو متکلم فيه راوی روایت ذکر کی د مختلفو اعتباراتو په بنیاد باندې د متکلم فيه راوی روایت ذکر کړي علامه معلمی رحمت الله علیه په التنکیل کې دغه درې اعتبارات ذکر کړي چې د ضعیف راوی روایت په کوم اعتبار ذکر کوي نو درې اعتبارات علامه معلمی رحمت الله علیه په التنکیل کې ذکر کړي یو دا چې دا کلام او جرح پر راوی کې غیر مضر وي یو راوی د متکلم فيه د پاغه باندې جرح شوی خو دغه جرح غله څه zarar نه ور کوي نو امام بخاری د داسې راوی روایت په صحیح کې راړي او دویم دا چې د دې متکلم فيه راوی روایت مقرون بغیره ذکر کی د د سره بل یو راوی ذکر کی یوازې د پر روایت اکتفا نه کوي یا امام بخاری لپته چې د په دې روایت باندې منفرد نه دی بلکې د متابع شته د حدیث د پاره شاهد شته نو بیا د متکلم فيه راوی روایت راړي دا دویم اعتبار شو او دریم اعتبار دا دی چې د متکلم فيه راوی دا ضعف چې دی دا نسبی وي یا مقید وي ضعف نسبی او مقید پرون تاسو له ضوابط الجرح والتعديل کې تیر شو کله د یو راوی روایت په یو خار کې قبول دی د بل خار ولا نه چې نقل کوي قبول نه نه کله د یو استاد نه روایت قبول دی او د بل نه نه قبول کله په یو وخت کې روایت قبول دی په بل وخت کې نه قبول دا غي مختلف مثالونه ذکر شول نو دا دي درې اعتبارات امام معلمی رحمت الله علیه عبد الرحمن ابن یحیی المعلمی چې زموږ مشایخ اغلوی ذهبی العصر د خپل زمانه امام ذهبی د دا درې اعتبارات ذکر کړي چې کله امام بخاری د یو ضعیف او متکلم فيه راوی نه روایت نقل کین نو دا غي به د درې اعتبارات وي د دې شوبه سلورم جواب دا ده چې د امام بخاری رحمت الله علیه منهج په انتقاء او انتخاب باندې مبني دی برابر خبره د کراوی سی قوی که ضعیف وي مطلب دا چې امام بخاری رحمت الله علیه د راوی د احادیث او انتقاء او انتخاب کوي داغه پر روایت باندې نظر وکي پاره کې وګوري چې کم روایت صحیح ده په هغې کې مخالفت او نکارت نشته نو دغه روایت راواخلي قطع نظر د دینه چې د دې دا راوي ثقه ده که ضعیف ده ځکه دا د مسلمو قاعدو نه ده چې د ثقه راوي روایت همیشه د پاره صحیح نه وي لکه څنګه چې د ضعیف راوي روایت همیشه د پاره ضعیف نه وي وترکت مثله او اکثر منه لغیره لی فیه نظر ځکه له یو راوی لزر احادیث د دې وجې نه پریدم چې مال پته چې د احادیث قابل قبول نه دي او کله د دین زیات روایت دی او راوی د دې وجې نه پریدم چې زه دا غ روایت پیژنم چې دا قابل د اخذ نه دي نو امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د احادیث او انتقاء او انتخاب کوي کله یو راوی ضعیف هم دی خداغه پر روایتو کې نظر کړي چې دا روایت د صحیح دی که ضعیف نه د ضعیف راوی صحیح روایت وسنګ پیجنې چې دا روایت را واخلي او د ثقات پر روایت باندې پیش کی دا غي سره سم مخالفت ني دا غي سره سم تضاد ني نو دا دلیل پدې چې د په روایت کې خطا شوی نه نه کله نا کله غټ دروغجن هم رښتیا وایي کنه ان الکذوب قد یصدق غټ دروغجن هم کله رښتیا وایي شیطان ابو هريره رضی الله عنه له سوي حدیث کې راغلی چې زه تعالی یو آیات خیم پرې مې د بیا بنر اعظم زمانه به بچي آیت الکرسی ورلو خولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې واقعیا بیان کور لوي وې دا ابلیس او شیطان د چې د غټ دروغجن د خدا خبره در لريشتیا کړي پنځم جواب د دې شبهه دا ده چې دا متکلم فیهم روات اکثر د امام بخاری رحمت الله علیه شيوخ او استادان دي د د مشایخ د طبقین دي نو دی د هغوی د روایاتو نه ښه واقف دی، د هغوی سمې او روانې خبرې پېژني، نو کومې چې سمې دي، هغه یې راغستې دي، کومې چې ده له کمزورې ښکاره شوي، هغه یې تریخې دي. وایي، خذ ما صفا ودع ما کدر، صفا خبرې راواله، خړې مړې پرېږده. نو امام بخاري چې د کومو ضعیفو راویانو نه اخذ کوي، دا اکثره د ده د شیوخو د طبقاتو نه دي. او استاد شاګرد له پته لګي چې زما دا استاد خبره کوي نو دا خبره د کومې درجه ده د قبولولو د کنه بعضی لوی لوی مشایخ موږ په خپلم لیدلی د استادانو ناورو چې غټ غټ مشایخ د فن امامان بو چې خو کله به غي د یو موضوع د دایرې نه وتل نو ادنا وړوږي شاګرد لم پته لګي چې استاد سه بوسه سه لګیا دی دا خبره وزنی نه ده نو امام بخاری رحمت الله علیه د خپل استادانو خبرې پیجندې چې په دې کې د قبلول کوم دي نو هغه راغستی په خپل صحیح کې ایخي او کوم د قبلول نه دي نو هغه پریخي دي یا راغستی دي خو په خپل صحیح کې نه دي ذکر کړي په نورو مصنفاتو کې ذکر کړي الادب المفرد کې یا نور چې کوم اجزاء امام بخاری رحمت الله علیه لیکلي دي یا د تاریخ نور کتابونه لیکلي پاغي کې ذکر کړي د دې شوبه شپږم جواب چې کله نا کله امام بخاری رحمت الله علیه د متکلم فيه راوی روایت په متابعات او شواهد کې ذکر کړي په اصول کې نه ذکر کړي نو متابعات او شواهد کې اهل علم وي چې پاغه کې تسامح دا اجازت ته چې کله د یو متکلم فيه راوی نه روایت نقل کول شي ابن صلاح رحمت الله علیه په مقدمه کې وایي چې اعلم انه قد يدخل في باب المتابعه والاستشهاد روايه من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وی پوه شئ طالب العلم چې باب المتابعات او باب الشواهد کې کله ناکله د هغه چا روایت هم د نقول شي کاغذان له روایت ذکر کوي نو قابل قبول نه وي بلکې هغه ضعیف وي او بیا وی وفي کتاب البخاري ومسلم جماعه من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد بیا وی وليس كل ضعيف يصلح لذلك په صحیح د امام بخاری او امام مسلم کې یو جماعت د داسې ضعفا او رواتو شته چې متکلم فيه دي په متابعات او شواهد کې دا غي روایت وروړي خو طالب قاعده واوره هر ضعیف غره د دې لپاره دا صلاحیت پکې نشته چې غره په متابعات او شواهد کې ذکر کې متابعات او شواهد کې هغه ضعیف به ذکر کوي چې هغه کې ضعف یسیر وي که ضعف شدید وي نو متابعات او شواهد کې دا ذکر کول قابل قبول نه دي نو د دې جوابونو خلاصه او مقصد دا شو چې منهج د امام بخاری رحمت الله علیه په هغه راویانو کې چې هغه باندې جرح او کلام شوه دا من ادق المناهج واعلاها ډېر دقیق باریک منهج دی او پورته منهج دی دا ستله د امام بخاری رحمت الله علیه سره چې هغه د زرګرانو د ذهبیینو د غتل نم ډیر دقیق ده هغه په معمولی معمولی ذرات وزن کوي نو امام بخاری رحمت الله علیه په دې سره د حدیث معمولی معمولی حصے وزن کړی دي نو کوم چې د قبولولو قابل دي هغه قبول کړی دي او کوم چې د رد قابل دي هغه رد کړی